بسم الله الرحمن الرحيم افمن كان على بينه آیا هغه څوک چې وی په کار دلیل ته طرف در خپلنا ويتلو او ورپسې شي په د پسې شاهدون گواه کوونکې منه طرف د الله نه ومن قبله او مخکې دینه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام دی اماما دا پیشوا او رحمتا او رحمت اولئک د خلق یؤمنون به ایمان لري په دې باندې و من یکفر به چا چې انکار وکړو د دینه من الاحزاب د ډلونه پنار موعده پس اور زید داغو فلا تکو فی مریت منو مکیگا پشکی د دینه انه الحق یقینا دا حق دی من ربک طرف ربستانه ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا یؤمنون ایمان راوړي ومن اظلم سوق ډیر لوی ظالم دی ممن دا چانه افترا علی الله چې جوړي په الله باندې کذي بندرو اولئک د خلق یعرضون پیش بغلی شي علی ربهم پر خپل باندې ويقول الاشهاد او وبوي گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا على ربهم چې دروغ ویلیو په خپل رب باندې الا لعنت الله خبردار لعنت الله دی وی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذين ظالمن هغه کسان دي یسدون عن سبیل الله چې اوړي د الله د دین یا یسدون خلق منه کوي ويبغونها لټي پایږي عوجا کوواله دا خبره دي چې وکړه دا د سی په کارو وهم بالاخره دیو د اخرت نه هم کافرون کفر انکار کوون کی دي اولئک اصحاب الجنه دغری جنتیان هم فیها خالدون دی به همیشه په دې جنت کې مثل الفریقین مثال د دوړلو کل اعما د یوی پشان د وړاندې او د کڼی دی والبصیر او بل لیدونکې او سمیع اوریدونکې دی ټول برابر دي هل یستوی یعنی مثلا یا برابر دي په مثال کې ټول برابر دي نه دي برابر افلا تذکرون موحد سمیع بصیر دی او مشرک انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې درناکینه فقال الملأ الذين كفروا ویل غټانو هغه کسانو چې کوپر کړو من قومي د قوم ددنه ما نرا کنینو تعالی الا بشرا مگر سړی مثلنا زم بشان وما نرا کنینو تعالی وما نراک تبعک او نه یې نومونږ هغه چې تابعداري کړې ده ستا الا الذين مگر هغه کسان هم اراذلنا چې دی په مونږ کې کمزوري بادي الرأي سرسري رای والا دي کا دغه رای ته خبرې ته څوک توجه نور کوي بادي الرأي سرسري او ښکارا رای والا دي جوور ندي سمت سنجیده ورته چې وای ندي و ما نرا لکم نه ینو موږ تاسو د پر علینا په ځان باندې من په بل څه غرواله تاسو یې سید دې سړیا بل نظنکم بلکې موږ ګومان کو په تاسو باندې کاذبین د درو جنو قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم یا زما قومه ارایتم تاسو سوچ کړی ان كنت على بينه یقینا یم ز په دلیل من ربی در پر خپلنا واتانی رحمت راکړه دی الله ما تخ رحمت من عندي د خپل طرفنا فعمیت علیکم پټه شوی د پتا سو باندې دا خبره انلزموکموها آیا په زور او منم پتا سو باندې دا حق او دین وانتم تاسو لا دې لره کارهون بدګنون کی و یا قوم یا زما قوم لا اسالکم علی نه غواړم تاسو نه پدی بیان باندې مالن څه چنده او مزدوری خو دې مغر کا اوس خو نه غواړم ان اجری انا ده بدل زما الا علی الله مگر په الله دا وما انا بت خدنا غریبانا زمون بد کارو وما انا بتارد المؤمنین زه وما انا بتارد الذين امنوا نیم زه شړون کې خلکو را چې ایمان راوړل ان ملاق رب یقینا دی مخامخ کیدون کی دی الله سره او الله مخې ته چې وای نو دی دی نو مون جوړل ته بس جواب کوم ولکنی اراکم لکنین امتاسل قوما یقوم تجلون نپوا ويا قوم يا زما قوم من ينصرني من الله سوق بما خلاص کی د الله نه ان ترتم کو شړم دی لرا ادیو الله ته رپورټ کی اپلا تذکرون ایت سوچ نه کوي ولا اقول لكم نیم تاسو عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دي ته غریب ولي ته چې د الله رسول په کار دي چې ته مالدار وي ټولو نه زیات او تار سمو لرا کولې چې زموږ څه ضرورت وي نه ویم زه تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دي خان دا وایره دا کنه چې روس بس کیږي سبا بس چلی ما ته پته نشته ښا ولا علم الغیب زنه پیګم په پټو باندې ولا اقول اني ملک خان ته خو څنګه پیغمبري تم روټي خوري مونږ هم خورو تم بس کې مونږ هم سو ولا اقول لكم ولا اقول زنو یم اني ملک چې زه پرشته یم چې روټي بنه خورم بچي به خزي به مې نه ولا اقول للذين نو ما خلق تتزدر يعينكم چې سپکی غني سترګې تاسو سپک غني نظر تاسو غلره لا يوتيم الله خير چې ور باندې کې الله غول خير زه دا نه چې الله غني بدی له خیر الله ول ډیر خیرونه ورکړي الله اعلم ولا په دې بما فی انفسهم هغه چې دی په زړونو کې دي انی دیو سویم دی په بار کې سویم انی ذل من الظالمین یقینا شم په پدوا کې د ظالمانو نه قالو دی ویلی انو قد جادلتنا یقینا تا موږ سره جګړې وکړي په اکثر تجدالن ډېری دې کړې دا جګړې کله سره نو لزم جګړې کړې خنزیرانو سره خو همیشه د پاره باطل پرست سوی اوه شر جوړ کو شری دی دا پتوا هغه وخت نه لګیدل لخه هغه ته دین مې دی وی تا موږ سره جګړه وکړي فاتنا راوړو موږ ته بما تعیدنا بس نور خبر پرې ده راوړو موږ دا عذاب چې تلوس کې موږ سره ان كنت من الصادقین کې درشتونه قال ورته ویل نو علیہ السلام انما یاتیکم یقینا را بوړی تاسو ته به دی لر الله دې عذاب لره ان شاء که د الله خوښ شي ما په اختیار کې عذاب نشته خو که زما اختیار کې وي خو یو ورځ دعوت په لوز بسری ګونی پراته وي و ما انتم بمعجزین نه تاسو الله لره کمزوري کوونکی یا نه تاسو د الله نه خلاصیدونکي ولا ينفعكم او پیدا نه درګی تاسو نصحي زما نصیحت ان اردتو اگر چې ما اراده وکړه نن سهالکم چې خیر خوایو کوم تاسو ان کان الله یریدو کچری الله اوغواړي ايغويکم چې ګمراه کی تاسو له ربکم ايغويکم چې ګمراه کی تاسو له وربکم د الله له تاسو اصلاح کوونکی سره ویلی ترجعون دی الله ته تاسو واپس کړی شئ ام یقولون افتراه وای دیو د ځانه جوړ کړی محمد رسول الله دا قران قول ورته ان ابتریتو کما د ځانه جوړ کړی فعلی اجرامی نو په ما باندې سزا د جرم زما ده بس مال بل الله سزا راکی وانا بریون ز بیزار مما دا نه تجرمون چې تاسو کوی بس ته اوحی لانه